بسم الله الرحمن الرحیم باب حج السبیان دا جزاء السید شروع دی کتاب جزاء السید په دې کې حدیث نمبر 1856 دی باب کې هغه مسائل ذکر کول چې په حالت د احرام کې یا په حدود حرم کې بعضی افعال د هغی کول جواز لری بعضی افعال هغه په تا باندی د احرام د وجی نه یا د حرم د احترام د وجی نه هغه په تا باندی ممنوع شی او په تا باندی کول د هغی جایز ندی بیا د دی باب سره د حج بدل د هغی احکام هغی شروع کړل نو اوس په اخره کی کوم داسې بعضې مسائل هغه ذکر کوي چې پای کې اختلاف دی یا بعضې هغه مسائل چې هغه د د حج د د تتمه د احکامو نه دی نو هغه ذکر کوي باب حج سبیان د ماشومانو حج دی کی دائمه اربعو داغي قول خدا دی چې یو ماشوم هغه حج کوي نو خپدی باندې د ماشوم په حج کولو باندې خود ټولو اتفاق دی چې د ماشوم حج هغه بل اتفاق صحیح دی په دې باندې اجر د مور او پلار ته ملاويږي ځکه چې هغه لا مکلف نه دی که ماشوم په خپل پويږي نو دی هغه د حج افعال په د باندې په خپل دی ادا کړی شي مثلا طواف دی دارنګي رمی دا د دا کانی اشتل دا ټول څومره احکام چي دي سعی دا وغیرہ او کنا ماشوم یو کار اغه نشي کولای نو داغه چې کم ولی دی یا چې نور کوم اولیاء دي نو اغه دی داغه د طرف نه اغه فعل اغه ادا کی نو د ماشوم حج خو بل اتفاق صحیح دی آیا پدې کې اختلاف دی چې آیا په ماشوموالي کې د چې کم حج کړي دی نو دا کافی دی د بلوغت نه بعد په د باندې دوباره حج کول هغه ضروری دی او کنه کده د استطاعت وی نو پدې کې اختلاف دی کم چې اصحاب ظواهر دی د امام بخاری رجحان هم هغه طرف ته معلومیږي چې به د ماشوم د طرف نه حج شو ماشوم حج وک چې بالغ نه دی نو د بلوغت نه بعد په د باندې دوباره حج کول هغه ضروری نه دی لازم نه دی ائمه اربعه وی چې نه استطاعت یو نو د باندې دوباره حج کول هغه ضروری دی او هغه لازم دی او په دې باندې هغه فریضه نه ادا کیږي او نور باقی مانده د ماشوم د حج مور او پلار ته اجر ملاویږي او زه په بچپن کی دغه سیز دا به د تربیت د پاره او د ماشوم د هغه تدریب د پاره دی باب حج سبیان د ماشومانو حج حدثنا ابو النعمان دلته امام بخاری دا درسلور روایت ذکر کړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په حج کې وو او نبی علیہ السلام سره د د بوډاګانو او د زنانو او د نورو ماشومانو هغه لیګلیو نو ابن عباس یعنی د په بچپن کې حج کړی دی نو یو خدا چې د ماشوم حج هغه ته ثابت شو بل دا چې د ته دانه دی ویلې چې ته بروست بیا چې کله بالغ شې ته بیا دوباره بیا حج کې نو دا یو روایت هم د ابن عباس نه دی دا بل روایت هم د ابن عباس نه دی او دوه روایات دا د صاحب ابن یزید نه دی صاحب ابن یزید هم یو کشر صحابي دی او په باب د تراو کې د دنا غ روایت هم راځي مولانا خان بادشاہ ذکر کړی دی القول المبین کې فی الثقل فی الثقل ثقل بوج ته وی اصل کی بوج نو بوج کم چې د سفر غ سامان دی پاغي باندې د دې اطلاق کیږي او ثقل بوج لکه درونواله درناواله نو په سفر کې اکثر چې سړی د د صد وجنه غي ساریږي او درونی نو چې انسان سره په سفر کې بوډاګانی زنانه وی ماشومان وی نو به سړی داغي پر افطار باندې زی نو زه نبی له صلوات و سلام فثقلی په غدرنو خلکو کې یعنی کم چې په سفر کې په قلار قلار زی او داغي د وجه نه سړی ساریږي نو دا مخ کې په د حج په ابواب کې دا تیر شو چې منګه د مزدلفین مناتا په وخت لګلو د شپې ولګلو چې تاسو لاړ شئ نو زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی غلم یی مخ کی اولی غلم فثقل پاغ درنو خلقو کې درنو خلقو نه مراد یعنی چې هغه په قلار قلار زی او درانی او لکه تیز مزل نشي کولای نو پاغ درنو خلقو کې او په هغه بوج کی من جمع د مزدلفی نه ولیږلم بلیل د شپی د شپی مونږ ولیږلو چه تاسو وختی ورسئ او هلته به رمی د جمرات د د جمرت العقبه هغه وکئ دا غټ شیطان حدثنا حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراهیم حدثنا ابن اخی او زه روان وم علی اتان په یو او په یو خره باندې اتان خرې ته وی علی اتان لی زما یو خره وه ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم یصلی بمنن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ ولاړو منځي کو په مینا کې او زرالما او د پیغمبر د مخینه هغه تیر شو مدا مخ کې دا روایت تیر شوی وو چې آیا په خر بانی دارنګي په پسپی بانی په زنانه بانی د دې په تیرې دو باندې مونږ ماتيږي او کنه ماته ورځو کې په دې په زمنګ په دغه گروپ کې تدبر قران کې ما به دې باندې یو تفصیلی میسج کړیو چې په حدیث کې دا درې الفاظ دا راځي اصل کې دا په حدیث کې چې کوم د د قطع الصلات ذکر راځي د منځ د ماتېدو نو د قطع الصلات نه مراد فساد نه دی چې ګینه منځ په بالکل خراب شي او منځ په مات شي بلکې د قطع الصلات نه مراد خشوع ده چې د انسان غ خشوع خرابوي نو په حدیث کې دا درې سيزونه د ایبتور مثال ویلي دي چې مثلا د سړي مخې ته زنانه هغه تېره شي نو د انسان هغه خشوع د دې وجې نه هم خرابېږي ځکه زنانه د مرغوباتو نه دی د انسان په زړه کې شیطان وسوسې اچي نو د هغې د وجې نه هغه خشوع هغه ماته شي که خر داسې یو شی دی چې هغه انسان د هغې نه مثلا کرکه کوي او سپی داسې یو شی دی چې انسان د هغې نه خوف کوي چې یره خوله راوانه چوي نو د دې درې واڼو سیزونو نو په حدیث کې دای به تور مثال ویلي دي نور باقی مانده هر هغه شی چې داغه د وجه نه انسان په خوف کې مبتلا کیږي د سپی نه علاوه مثلا بعض اوقات یو بل وړوکی شی وی لیکن تاته په په جانماز باندې د مونځ په ځای باندې هغه تیریږي انسان د هغې نه خوف کوي بای سیزونو نه سړی کرکه کوي دارنګې مثلا تاته مخې ته څوک د د خوراک شی کی دي یو مرغوب سیز د تکی دي نو ستا په خوله کې د هغې نه اوبه راتلل شروع شي نو دغه وی ابن عباس چې نبی له صلوات والسلام ولاړو منځي کو په مینا کې او زرا لما او ز په یو خربانی سور محتا سرت بین یدی بعد الصف الاول تر دې چې ز تیر شوما د دړمبني صف داغه مخه تا پاغه خربانی ثم نزلت عنها او بیا داغه نظر اکوس شومنو فرتعت هغه خري هغه هغه خره سرېدله او هغې خوراک کو نو فصففت مع الناس وراء رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زم د خلکو سره ما صف جوړ کړ د الله د پیغمبر نشاته وقال یونس عن ابن شهاب بمنن فی حجۃ الوداع او دا واقعیا په په په دغه بل سند کې چې د ابن شهاب زهري بل شاګرد دی یونس ابن یزید الایلی هغه وی چیرې په مینا کې دا واقعیا د په حجۃ الوداع کې وا نبی علیہ السلام دا غړم اخیرنی حج کې لومبنه او اخیره حج حدثنا عبد الرحمن ابن يونس حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد قال صاحب ابن یزید وی حج بی مع رسول الله ز په حج کړې شو بی حج بی په ما حج کړې شو یعنی مطلب دا ز خپل پلار حج له بوتلو ما حج بی مع رسول الله زیم د حج حج له بوتلو ما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات والسلام سره او زه په دغه وخت کې دوه کالو ما یعنی د نبی علی السلام د حج په وخت کې او د دنه د تراو دغه روایت هم شته د شلو د شلو رکعاتونو حج بی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زیم د حج له بوتلو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او زه د وو کالو ما حدثنا عمرو بن زراره نو ددې نه ته اندازه واله چې صاحب ابن یزید کشر صحابي دی او بیا رستو ډیره زمانه ژوندې دی دا روایت به مخ کې راشي عمر ابن عبد العزيز د دنا سبازي نور ته پوسونه کول یوی د دا به براشي دا حدیث په 6712 کې کفارات الایمان د قسمونو په کفاره کې نو پای کې د مد دغه وزن ته پوسی کو چې د پیغمبر په زمانه کې مد دغه وزن داو عمر ابن عبد العزيز بیا دغه په هغه وزن کې چونکه خلیفہ وو نو بیا دغه په وزن کې هغه نورم زیادت وک نو صاحب ابن یزید پای کې دام راضی وکانا دا سوک دی وکانا قد حج به او دیم حج لبوتل لشیو فی ثقل النبی صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر پاغه درنو خلکو کې درنو خلکو کې یعنی هغه بوډاګانو ماشومانو او زنانو کې نور چې کوم د سفر سامانو نو پای کې دیم د دا ابن عباس سره دیم لګلې شوی وو باب حج النساء د زنانو حج په دې باب کې امام بخاری هغه دا ذکر کوي یو خدا مسله ذکر کوي چې بغیر د محرم نه د زنانو حج دا څنګه دی نو په دې کې د امام مالک او د امام شافعي دای قول خدا دی کلار پرمن وی او سو مشکلات نه مسائل نه او بل دا چې بعض نور داسې قابل اعتماد سړی وي یعنی محارم نه بلکې غیر محارم وي یا د زنانو یو ګروپ روان دی قابل اعتماد زنانه دي نو یو خزه داغي سره حجم کولی شي او عمرم کولی شي امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل وی چې نه د یو زنانه د پاره په ټیک دا په په مال سره او د بدن په قوت او طاقت سره چې دوانه یې په دې باندې خو استطاعت اغشته دی خو په زنانه باندې به حج کول الا ادا کول به په الا فرض کیږي چې دې سره محرم وي او بغیر د محرم نه هغه حج لا هغه تلې نشي به په حدیث کې د سفر چې کوم ادنا مدت ته نو هغه یو ورځ دی او چې کوم لکه زیات دی نو هغه درې ورځې دی مقصد دا دی چې یو زنانا لکه دا د سفر نه کوي یعنی په حدیث کې دا دوه درې وانه د غرازي چې زنانه د سفر نه کوي مګر د خپل محرم سره بغیر محرم نه دی دا یو ورځ او شپه مزل نه کوي بل روایت کې دو شپې دو ورځې مزل دی نه کوي بلکې درې شپې درې ورځې مزل دی نه کوي مقصد دا دی چې هغه کم نه کم لکه یو ورځ دغه مزل دی نه کوي نو درې خو پرې ده بعضی خلکو ته لکه ما نه بل ورست پوسو شو نو پای کی یو زنانه دا ته پوس کو چی بخاری هغه بل روایت کې د عدی ابن حاتم چې هغه دا راځي یو زنانه هغه د حیرین را رواني تطوفی ببیت الله ولا تخافی الا الله د حج بیت الله به کوي او د الله نه بغیر به د هیچا نه نه یریږي نو دغه وګوره یوازې را روانه ده نو ما او ته ویلې مې ګوره داغي یو خدا چی د الله د پیغمبر پیشنګوئی ده د الله د پیغمبر پیشنګوئی ده نو د پیشنګوئی د وجنه کم چې د شریعت حکم دی نو پاغي باندې ساسر غورځيږي نه یو خبره ده دویمه خبره دا ده چې او هغه د امن د پاره پیشنګوئی ورکړي وا یعنی داغه یو یو مثال به داغه ورکونو مثال داغه داسیو چې یو زنانه بل کزان لره رواني یو خبره ده دویمه خبره دا ده په دې حدیث کې چې د کمسیز داغه د پاره دا مثال ورکړي دي نو هغه د امن نو کم فقهای کرام چې هغه دا وی یا په احادیثو کې کم راځي نو د دې د پاره د ټولو نه چې کم هغه اصل وجه ده نو هغه امن دی نو د دې وجه نه خو محرم ضروری دی چې امن شته دی نه خو امن شته دی نه یعنی نه په لار باندې پردي سړی هغه ګوري زنانو تشل مسائل هغه مخې ترازی او بل دا که ته هلته ورسي، حرمینو ته، حرم ته ورسي، نو په هغه ځای کي هم د دنیا نه ګیر چاپیره سړي راغلي، نو لکه یو زنانه هغه خپل ځان محفوظ نه شي دا کولای او که ته حرم ته راځې په هغه لاره باندې دارنګه په حرم کي دننه په زرګونو سړي وي نو د هر انسان هغه خو نه ولی دی او نه بزرګ دی نو د دې وجه نه زنانه چې ترسو پورې د محرم سره نه نو هغه خوف محسوسي نو هغه امن هغه شته دی نه وقال لي احمد بن محمد حدثنا ابراهيم عن ابيه عن جده اذن عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها خه امام بخاری داغه اگر چې دلته څه فیصله نه کړې او دوه قسمه روایت راوړي دي چې د زنانو د حج متعلق چې داسې پرمن ماحول وینو زنانا لکه د با اعتماد سړو سره د با اعتماد زنانو سره تلی شي حج او د عمره د پاره خو باز نور روایت راوړي دي چې نه بلکې سفر چې کوي او زنانه نو داغه سره محرم غ ضروری دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مسله کې په آغاز کې داغه شرح صدر نو او د قران د دې آیت نه استدلال کو بخاری کې وراشي وکانا وقافا علی کتاب الله دا الله په کتاب ډېر کلک په ولاړو او چونکه د سوره احزاب دا حکم بالخصوص یا نساء النبی د پیغمبر بیبیانو ته راغلی دی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا کورونو کې اوسئ نو عمر رضی الله تعالی عنہ با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج لبی اجازت نه ورکو د حج چې نه دی د کور کینی او د الله د پیغمبر نه بعد د دی اگر چې امت دا ټول صحابه دا داغي د بچو په زیدي او سره د دینه چې لکدای نور محارم اغشته دي ترېشته دې خورېشته ورارېشته عمر رضی الله تعالی عنه به دی دی له اجازه نه ورکو ورستو به شرح صدر هغه شوه دی نو ورستو بیا د نبی علی سلام ازواج له اجازه ورکړو چې دی حج کی خو بیم پکې سعودي او زینب د دوانو پکې حج هغه نه دی کړي او نور بیبیانو هغه حج کړی دی او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها خو به حجم کو عمره بم کولا زکه وی چې دیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد سره برابر د زنانو جهاد غنلې دی او د جهاد د پاره خو هر وخت وتل هغه پکار دی نو عمر رضی الله تعالی نو اجازه ورکړه د پیغمبر بیبیانو ته فی اخر حجتن بی په هغه اخرنی حج کې حج جها چې د عمر اخرنی حج کړو پای کې دی له اجازه ور کړو فبعث معهن عثمان ابن عفان نو د دې د د دې ټول انتظامات او د دې د دې لا د انتظام کولو د پاره لیګل او د دې سره عثمان ابن عفان یعنی هغه لوی صحابي هغه لګلی وو او عثمان ابن عفان د نبی له سلام زومم دی او عبدالرحمن ابن عوف لګلی یعنی دا لوی صحابي لګلی د دې د انتظام د پاره چې د دې خیمه د په داس زینو کې ولګول شي چې د دې په حجاب کې په پرده کې صدغه را نشي او یعنی دا د صحابه په نسبانه د امهات المؤمنین داغي هغه مقام او داغي هغه درجه ده دا حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا عبيب حبيب بن ابي عمرو قال حدثنا عائشه بنت ابي طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله عائشه وی ما ده الله د پیغمبر نه ته پوسو چې ده الله رسوله الا نغزو موږ دی غزا نکو او نجاهد معکم یا موږ د تاسو سره جهاد نکو موږ د تاسو سره جهاد لا نوزو یا د کفارو سره چې موږ عملا جهاد کو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل لکن احسن الجهاد ستاسو د پاره غوره جهاد او بهتر جهاد هغه خسته جهاد کم یو دی واجمله او خسته جهاد هغه حج دی دغه ستاسو د پاره غوره جهاد دی دیو جن قران حج او جهاد دا دوانه یوځې ذکر کړي ځکه دوانو کې بدنم لګي مالم لګي حج مبرور او داغه مقبول حج دی د نیکی والا حج دی فقالت عائشه عائشه ته عائشې به ویلي د دې وجنه فلا ادع الحج هر کله چې دا جهاد د حج دا قائم مقام د جهاد دی او خصوصا د زنانو د پاره د دې وجې زه حج نه پریدم بعد سمعت هذا من رسول الله پس دا غنا چې ما اوریدل دا حدیث د الله د پیغمبر نه حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن ابي معبد مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی الله عنهما اوس دا روایت دا عام دی په دې کې ا بیا رستو په دې کې د صحابي داغه سوال راځي نو په دې کې دغه د چې یو لا تسافر المرأه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو زنانه د سفر نه کوي خ الا مع ذی محرم مگر دا چې هغه د خپل محرم سره پلار دی زوی دی خاوند دی چې هغه د خپل محرم سره ولا يدخل عليها رجل او ندی راضی د دې خواله رجل یو سړی یو پردې سړی الا ومعها محرم مگر په داسې حال کې چې د دې سره خپل محرم ناشتي مثلا دا زمنګ چې په عام تور باندې کورونو کې کم دا جوائنټ فیملی سیستم دی چې موږ یو ځای خاندانونه غوسیګو نو پدې کې اګر چې په نورو روایاتو کې الحم وو د خاوند چې نور کم خپل خپلوان دي مثلا روري دی د خزي لیورونه دي لکه دا ټول دیتا موت ویل شوی دی خو د داسې قسم روایتونه چې ندی راضی نه دې داخليږي د دې زنانه سره رجل يو سړی يو پردی يعني يو اجنبي يو غير محرم مګر په داسې حال کې چې د دې سره محرم وي د دې وجه نه په يو کور کې چې مثلا مختلف رونه اوسيږي نو چې یو رور هغه ناشته او د خپل خزې سره دارنګ بل رور ستا کمرې ترازی نو چې یو زنانه سره محرم ناشته یا زوی ناست دی یا مثلا رور ناست دی او یو بل راځي چې هغه سره نکاح کیږي نو په داسې حال کې بیا راتلی شي خو پای کې لاسونه دی یو بل سره نه ملاوي دارنګ به تکلف خبرې دی نه کوي او لکه په تنهایی کې یو بل سره دی نه کینی دغه به منه ده ولا يدخل عليها رجل الا و الا ومعها محرم او ندی راضی د دې زنانه خواله یو سړی یو غیر محرم مګر په داسې حال کې چې د دې سره خپل محرم ناشتي چې او سره ناشتي نو بیا مثلا ماما زوی ترزوی هغه راتلی شي خو هم بلک هغه غیر ضروری زنانو ته قتل بنه کیږي دارنګ لاسونه ملاول بنه کیږي په تکلفه خبرې غب شپ بنه لګول کیږي فقال رجل یو سړی ویل یا رسول الله دا الله پیغمبره اوس د دې مسلې هغه د حج سره تعلق دی اې د الله پیغمبر انی اريد ان اخرج فی جیش کذا وکذا زه اراده لرم چې زه وزما په فلانکی لخر کی په فلانکی غزا کی په فلانکی فلانکی غزا کی پای کې زما نوم لیکل شوی دی وامراتی تريد الحج او زما خزا هغه د حج اراده لري او داغي سره څوک محرم شته دی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اخرج معها زا زکه د زنانه سره د محرم وتل هغه ضروری دی سره د دینه چې د پیغمبر دور دی ته داغه سره وزا د د حج د پاره او زستا نائب په جهاد کې باغ لاړ شي خپل ځای باندې څوک نائب مقرر کاغه بلاړ شي خو البته ته د خپل خزي سره حج لاړ شه حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعل المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته دا روایت مخکم تیر شویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د خپل حج نه را واپس شو بس دغه ډومبه او اخیری حج دی نو ام سنان انصاری ته ویلې چې ما منعکی من الحج تسشی موږ سره د حج د وتلو نه منې کړی وی یعنی موږ سره حج لول لا نړي نو قالت نو ام سنان انصاریو ته وی چې د الله پیغمبر ابو فلانن اغفلان کې چې دی یعنی خپل خاوند یادو کان له ناضحان د هغه دوه اوښان وو، نو په یو باندې هغې حج وکړ، زما خاوند هغه تا سره حج له تللی وو، او هغه بل چې وو نو یسقي ارضا لنا هغې زمونږ دا پټي هغې خړوب کول هغې اوبه کول، نو د دې وجې نه سفر لرې وو. بل څه د سورلۍ بندوبسونه نو د دې وجنه زه حج لاړ نه شوم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اس خبر نه دا فان عمره فی رمضان تقضی حجه دا روایت مخکم تیر شوی خودل تبګه دا لفظ غزیاتی دی عمره په رمضان کې دا د حج برابر ثواب لري او حجتم معیا یا داسې ده لکه ما سره چې حج عمره چې یو سړی په رمضان کې وکي دا داسې ده لکه د الله د پیغمبر سره چې ته حج وکي یا د حج سره برابر رواه ابن جریج عن عطا سمعت ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم اصل کې ابن جریج باندې تدلیس داغه الزام دی د دې وجه نه په دې کې خا مخکې روایت خو خیر د معلم نه او د حبیب المعلم نه نو ورسره دا بل روایت دایم راوړی دی ابن جریج د عطا نه او هغه سمعت ابن عباس په دې کې د ابن عباس نه د عطا وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة او ابو سعید الخدری د نبی له صلوات والسلام سره دولس جهادونه هغه کړي او دولس غزواتو کې شرکت کړي خا قال د بویل چې اربع څلور خبرې داسې دي، سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ما د الله د پیغمبر نه اورېدلې دي او قال یا دا به ویلې یحدثهن عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د باغه روایت کو د الله د پیغمبر نه نو فاعجبنني وآنقنني نو هغه څلور خبري هغه ما ډیر خوشحالي او زما ذهن ډیر تازه کوي او ما ته ډېرې ښې معلومې فاعجبنني و انقنني د دوانو یو معنی ده ما ما ډېر خوشحالي او زما طبیعت په ډېر خوشحاليږي اصلور خبرې کمی دي یو دا چې الله تسافر امراه مسیره یومین چې یو زنانه هغه د مزل نه کوي مزل د دوه ورځو د دوه ورځو په مقدار باندې د مزل نه کوي ځان لا لیس معها زوجها چې داغي سره داغي خاوند نه یا یو بل محرم نه ولا صوم یومین او دویمه خبره چې هغه زما ډیره محبوبه ده د الله د پیغمبر نه او د دوه ورځو روزه بننی سی یو د د وړوکی اختر د ورځ او دویم د لوی اختر د ورځ او دریمه خبره ولا صلات بعد صلاتین او د دې دوه منځونو نه بعد بل منځ نشتا یو بعد العصر د عصر نه بعد تر د مغرب پورې حتی تغرب الشم تر دې چې نور پریوزي او د سهار د مونځ نه بعد تر دې پورې چې نور روخیږي او سلورم خبره چې هغه زما ډېره خوښه ده ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد او نه به تړلی کیږی پالانونه نه به تړلی کیږی سامانونه په پسورلی باندې په پس په نیت د ثواب چیرې په هغه ځای کې ډیر ثواب دی مګر دی دریو جمعاتونو ته او نور ټول جمعاتونه هغه په اجر او په ثواب کې هغه برابر دي خو صرف د دې دریو جمعاتونو ته یو سړی په نیت د ثواب چې دلته ډیر ثواب ملاویږي نو هغه سفر ته تلی شي او دارنګي سامان تړلی شي د سفر یو مسجد الحرام مسجد حرام په مکه کې و مسجدي او زما د جمعات یعنی مسجد نبوي او دریم و مسجد الاقصا کوم چې په فلسطین کې دی دا روایت په درې قسمه الفاظو باندې راځي په حدیث کې یو پلا تو شد دو سره راځي یعنی د مجهول دا صيغه نو دویم په نه سره راځي او دریم چې دی نو هغه په انما سره راځي په حصر سره خ انما تشد الرحال بشکا سامانونه به تړل کیږي مګر دریو جمعاتونو ته به تړل کیږي نو په انما سره دا درې قسمه روایت راځي شاولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې عمدہ روایت ذکر کوي او د دې روایت ناغه استدلال دا کوي چې حدیث کې عمده حدیث دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د بابا قبر لا دارنګ زیارت لا او هر غزه چې پای کې د خلکو دا اعتقاد وي چې ردلته بابا ناس تکړه دا یا مثلا د دین علاوه دا د د د کوه تور غر دی یا یو سړی په دې نیت باندې دغه لذي غار سور لذي یا نورو غارونو لذي غار حرا لذي نو په دې ټولو کې به ممانعت راځي یو سړی اسی د دغه د پارزي د د چکر د پار لاړ شي یا صرف هغه مقام ویني نور په یو سړی کې په نیت د عبادت زی نو شاسه بوي والحق عندي او زما په نسبانی حق خبره دا ده چې ان القبر په حجت الله البالغه کې ان القبر چې قبر ومحل عبادت ولی من اولیاء الله او د الله د ولی د عبادت هر یو ځای که قبر دی او دارنګ د ویره دلته ولی ډډه والد او دلته ناسته کړی دا دلته فلانې شي کړی دی او د الله د ولی د عبادت هر یو ځای کل ذالک سواء فی النهی دا ټول دارنګ و تور او کمزې کې چې موسی علی السلام ته دغه ملاو شو وه ملاو شو و دا ټول ک قبر دی او ک تور دی او ک د ولی د عبادت هر یو ځای دی کل ذلک سواء فی النهی دا ټول د دې حدیث په په رڼا کې دا په نهې کې شامل دي یعنی د دې نه من راغلی دا باب من نظر المشي الى الكعبه کسوک کعبه ته د پیدل تلو داغي نظر هغه ومني نو عام تور باندې خلق کيم بعضی همتیان شته دی خو که یو سړی مثلا د پاکستان نه غدا وی چې زبا کعبه ته زم پیدل نو ګرانه دا یو غنن سبا د ملکونو د ویزو میزو مسلم دا بل دا د چې لار کې خطرې دي نو په دې صورت کې د دې سو کی نو په دې صورت کې د دې په جاز کې سور شي یا مثلا په بحري جاز کې لاړ دي شي په اغزه ته او نور چا کم نظر یې منلې دي نو په نورو احادیثو کې راځي چې په دغه په منزله د قسم دی او د قسم چې کومه کفاره دا غدي ورکی حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا نبي عليه الصلاه والسلام ولید یو بوډا یهادا بین ابنیه چې هغه په وګو باندې وړل کېده بین ابنیه داغه دوو زامنو ترمنځه یو لاس یې د یو زوی په اوږه اچولی او بل لاس او خپې راخکي د ځان پسې دا ولې؟ نبي علیه السلام تپوس وکړ ما بال هذا دا د څه چل شوی دی؟ قالو ویلې چې نظر ان یمشیا د نظر منلې دی چې دی به بیت الله ته پیدل ځي حالانکه د مدینې نه به مثلا دغه کړي یا د بل زینا یا د بل زینا بر روان شوی نظر ان یمشیا د نظر منلې دی چې دی به کعبه ته پیدل ځي نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله عن تعذيب هذا بشک الله د دې خبرې نه تعذيب هذا نفسه چې دا سړی سزا ور کوي چې سزا ور کوي دا سړی نفسه خپل ځان لا ځان له تکلیف ور کوي نو بشک الله لغنیون د دینه مستغنی دی او د دینه بے پروا دی او الله د دینه غنی دی قا امره او نبی علیہ السلام هغه ته حکم وکړ چې ان يرکب چې د دې په سورلې باندې سور شي او د دې لاړ شي او د نور روایتو نه پته لګي چې د دې د قسم غ کفاره غدي ورکی یا درې روزي دی ونیسي او یا فدیه وغیرہ غدي ورکی حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر قال نظرت اختي عقبه ابن عامر وی چې زما خور هغه نظر منلې دي ان تمشي الى بيت الله چې دا به پیدل زی بیت الله ته و امرتنی او زما دی خور عقبه وی چې ماته حکم کړی دی ماته دا وینا کړی دا چې ان استفتی له النبی نبی صلی الله علیه وسلم چې زه د دې خبرې ته پوس د الله د پیغمبر نه وکما نو فاستفتیت النبی ما د دې خور د پاره د الله د پیغمبر نه ته پوسو کو فقالا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل چې لتمشی ولترکب په کار ده چې دا دی چې څومره پیدل تلی شي پیدل دي زی ول ترکب او په کار ده چې دا دی په سورلې باندې لاړ شي نو مطلب دا دی چې دوانه کولې شي کمزې کې چې پیدل تلی شي پیدل دي زی او چې کمزې کې په سورلې زی په سورلې دي زی قال او په دې طریقه باندې او په دې کې البته چونکی هغه نظر منلې دی نو اوس هغه پوره کیږي نه نو د دې وجه نه داغه هغه کفاره دی ورکی فدیه دی ورکی او په نور روایتو کې را دي چې یو قرباني دیم پکې وکي یعنی هدیه هغه دیم ذبح کی قال راوی وی وکانا ابو الخير لا يفارق عقبه محدثين داسې قسم الفاظ استعمالي د ملازمي د دوو راویانو ترمنځ یعنی پارځه کې مثلا غ بعضی صيغه نه استعمالي خو د یو راوی د بل راوی سره چې ملازمه ثابتې چیرې د دغه سره لازمو نو که په هغه ځای کې مثلا د تحدیث یا سماع ذکر نم کی عن سرم روایتو کی نو چونکه لکه د مستقلا دغه سره دیرو او دغه نه به روایت کو نو د دې وجه نه پدې کې د انقطاع احتمال نشتا وکان ابو الخير لا يفارق عقبه او ابو الخير چې ونو دی به د عقبه نه نه جدا کېده د عقبه ابن عامر نه امام بخاری وی حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن ابي ايوب عن يزيد بن ابي الخير عن عقبه فذكر الحديث په دې بل سند سره دا روایت دا راغلی دی دا بل باب د فضائل المدینه دی ان شاء الله دا با بیا په بل درس کې ذکر کو او دا ټول باب به ان شاء الله تعالی به یو زی وایو د خیره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین